ياكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الاخره قال الله تعالى لا اجعل من خلقته لا اجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان رواه البيهقي في شعب الايمان عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کله الله رب العزت آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړي یا د آدم علیه الصلاۃ والسلام اولاده نو پرشتي خو مخکې پیدا سوي ولې هغه د دنیا ډیره لیدلې و ډیر پکې ګرځېدلې و نو د ملائکه و الله رب العزت عرض وکي چې الله دغه دنیا دی پیدا کړی دا بل د آخرت پیدا کړی دی اوس د دا دی په دنیا کې د ځان نائب آدم علیه السلام پیدا کړي نو یا الله رب العزت ته زموږ سره دا احسان وکا دا دنیا چې دا دا و انسانانو ته ورکا اخرت چې دی هغه و موږ پرشتو ته راکا دنیا او د دنیا نعمتونه دا و دنیا په دنیا کې انسانانو ته ورکا بنی آدم ته ورکا آدم علی السلام ته ورکا آخرت او د آخرت نعمتونه چې دی هغه و موږ پرشتو ته راکا او حال دا دی چې دا انسانان چې دی هغه مطلب خوراک کوي هغه چشا کوي هغه ودونه کوي هغه سوارلیان کوي تر یو ځای بل ځای نو یا الله دا دنیا هغه د دې سره شایي په دې آباد ده په دې شایسته ده دغه احسان نو زموږ سره وکه اخرت بیا موږ ته راکه د دنیا نعمتونه د پرشتو د پاره نه دي دا خوراک دا چشاک دا واده دا شادي دا یو شی هم د پرشتو د پاره نه دی سیسو نه دا اوبه راواخله نه دا لمر راواخله نه دا هوا راواخله یو شیم د پرشتو د پاره نه دی دا صرف او صرف د چا د پاره د الله رب العزت خاص کر د بنی آدم د پاره پیدا کړی دی نو الله رب العزت ورته وویل چې زه دا نه سم کولی چې کم شی ما په خپل لاس پیدا کړی دی او کم شی ما د کن فیکن ذریعه چې دی هغه پیدا کړی دی په خپل لاس دا معنی چې آدم علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت په خپل لاس باندې جوړ کړي په خپل لاس باندې پیدا کړي هغه مکه خبره تیر سوله چې هغه پرشته الله رب العزت واسطه ولم ذکر لره چې ورسه د خاور سره هر قسم خاور راټولې کا تور سپینې خړې ا مطلب سره دا به دا غره کوم حلال مرداري پاکي دا چې ټول خاور را ټول کې د هغه سره الله رب العزت آدم علی صلوات و سلام چې دی هغه جوړ کړي بیا الله رب العزت د خپل جانب روح چې دی هغه ورواچوي اوس د آدم علی السلام په اولاد کې څوک کافر دی څوک مسلمان دی څوک تور دی څوک سپین دی څوک خړ دی څوک سور دی هغه هغه چې پاک خاور وا هغه مؤمن پاتې سلو چې مردار خاور وا هغه کافر جوړ سلو دا غره کم چې خړه خاوره وا هغه خړ انسانان سو چې سره خاوره وا هغه سره انسانان سو چې سپینه خاوره وا هغه سپینه انسانان سو دا هغه اثر دی لکه کله کله یو سړی مطلب خپل ماماګانو ته ډیر سوی یو سړی خپل نکته ډیر سوی یو سړی خپل مطلب هغه اکاګانو ته ډیر سوی هغه خاندان چې دی هغه ډیر سره میچی هغه وجه دا ده چې دغه نسل چې دی هغه یو را روان دی نسل دا غسی د ادم علی صلوات و سلام مطلب چې الله رب العزت د کمی خاور سده پیدا کړی دی پاکه خاور هم وا ناپاکه خاوره هم وه د پاکې څه هغه خلک پیدا سو چې هغه ایمان والا دي اسلام والا دي مسلمانان دي د ناپاکې خاورې څه هغه څوک پیدا سو چې هغه یهود دي نصارا دي د نن وخت راواخله چې هغه کافران دي هغه مشرکان دي سیسلو آدم علیه السلام باندې زما او ستا او د يهودي هیڅ فرق نشته د مشرک هیڅ فرق نشته دا ټول د آدم علی صلوات و سلام اولاده بلل کیږي لکه یو سړی دی یو زوی چې دی هغه ملا دی یو زوی چې دی هغه ډاکټر دی یو زوی چې دی هغه پیلوټ دی یو زوی چې دی هغه مطلب لوړ تعلیم یې کړی دی بل زوی چې دی هغه غل دی هغه ډاکو دی هغه ریړی چلی هغه چوکیدار دی هغه مطلب الته ایروین و چرسو په دې نشو باندې اخته اولاد خو دواړه یو شی دی د بابا د پاره لیکن یو پر هغه لار ولاړی بل پر هغه لار ولاړی دا غسی چې کومه پاکه خاوره و د هغه سه پاک مسلمانان نیکان پیدا سولو چې ناپاکه خاوره و مرداره خاوره و د هغه سه څوک پیدا سو د هغه سه هغه مطلب کافران ده آدم علی صلوات و سلام چې کومه اولاده ده یو عجب خبره علامه شمس الحق افغاني صاحب رحمه الله لیکلی ده دا ډیر غټ عالم ډیر لوړ د دیوبند په لوړ علماو کې شمارل کېدی هغه د شان ورشا کشمیری صاحب رحمه الله په شاګردانو کې شمارل کېدی بلکې دا هغه ام عصر ولو ډیر لوړ علم الله رب العزت ورکړی ولو دا قلات چې کم دی هغه په خوا د پاکستان د جوړېدو سو مخکلا کدا هغه ورسته خنو مالته په مطلب الته قاضیان وو اسلامی قانون ولو په هغه کې دی وو د یو د چارسدې او په قلات کې مطلب وخت ډیر تیر کړی دی نو د لیکل دي چې دغه ادم علی صلوات و سلام چې الله رب العزت پیدا کړي دا پتله چې کومه ولا دا د چې کم صورت او جسد او د خاور صدا پیدا سو د خټو سره لکه دا منګي چې موږ جوړ کو یار کار پر نه سوی التل مرته پروت چې وځي وای دغه د ادم علی صلوات و سلام بدن چې الله رب العزت پیدا کوي څلوېښت ورځې پر دې باندې باران وورېدی څلوېښت ورځې پر دې باران وورېدی نه دېرش ورځې د غمو باران ور باندې وسو یوه ورځ د خوشحالۍ باران ور باندې وسو یعنی معنا دا ده د انسان چې دی څلوېښت خبرې نه دېرش خبرې به د غم وي د پریشانۍ د ژړا د تکلیفو یوه خبره به د خندا زما او ستا مخ لر راځي صحیح سلو داغه سی اوس مطلب د آدم علی صلوات و سلام چې الله پیدا کړي نو بیا پرشتو و الله ته ویل ولی الله دنیا د دو د د بچانو اخرت یې زموږ او زموږ د ملګرو ولې موږ په دنیا کې نه خوراک کوو نه چراک کوو نه واده کوو نه مطلب زموږ د لپاره خوشحالي سته یو شی چې دی هغه نسته او د دې لپاره هغه د ودونه کوي هغه د خوراکونه کوي هغه د چا کوي هغه د میلې کوي هغه د مطلب په په گاډیانو په جازو په کوم کوم ځایو کې سفرونه کوي نو ګویا دا دنیا د دې لپاره سول اخرت مو مشترکه الله ورته ویل چې یا داسې کېدلې نسی آدم علی السلام په خپل لاس پیدا کړی دی او تاسو ما د کن په ذریعہ پیدا کړی یاست کن دا معنا ده چې الله رب العزت و فرمایلی کن سی دا پښتو توري دي زه درته وایم دا ټیم غواړي الله رب العزت صرف اراده د پیدایش د چا وکړه د مخلوق د دې پرشتو په یو آن په یو سیکنډ دا سیکنډ هم عرب حصے کا په هغه اخري حصہ کې دا خالي د انسان د فهم مطابق درته وایم کنه در دې لام په هغه خبره ده په هغه کې الله رب العزت د پرشتي چې دی هغه پیدا کړي بیا نو زر نه لک نه کروڑ نه هغه عرب نه کرب نه یو حساب چې دی هغه الله ته معلوم دی حساب یو الله ته معلوم دی صحیح سلو نو الله رب العزت ته و فرمایل چې یا آدم علی صلوات و سلام ما د خپل لاس پیدا کړی دی او جنت چې دی هغه بم بیا د آدم علی السلام د د اولاد دی جنت لره پرشته نه دی نه پرشتو ته جنت چې دی هغه واره خوري ځکه په پرشتو کې الله رب العزت هغه شی نه دی شي د پرشتو مثال داسې دی عزیزانو چې هغه د خوراک سره تعلق نه لري د چشاک سره تعلق نه لري د واده سره تعلق نه لري صحیح سلو هغه د دنیا د رونا سره تعلق نه لري هغه د دنیا د تیارې سره تعلق نه لري هیڅ یو شی د دې د پاره نه دی چې نه دی نو لهذا دا دنیا د انسان د پاره ده که په دې دنیا کې انسان ششي وکړي په آخرت کې به وری بي بیا به نه په ګټه جن واقلې که په دې دنیا کې د خپل خواهش د خپل مزاج د خپل نفس د شیطان پر لار ژوند تیر کوي په آخرت کې الله دوی لارې ایښې دي یو د خندا ځای دی یو د ژړا ځای دی خندا ځای د مؤمن او مسلمان د پاره دی د الله د دوست د پاره دی د ژړا ځای چې دی هغه د الله د دشمن د پاره دی نو لہذا دغه ځای چې الله او ما او تا ترا کړی دی دا په دې کې ما او تا د الله دوستیم خپلولای سو د الله دشمنی نعوذ بالله خپل ولې سو کمی دشمنی جوړه ک په آخرت کې په جړایو کمی بیا د الله دوستی جوړه کړله بیا په آخرت کې په خندایو نو په دې وجه باندې الله رب العزت په فرشتو ته و فرمایلی دا نسم کولای نه دا کېدلی شي چې کم شی ما پر لاس جوړ کړی دی کم ما په اراده جوړ کړی دی هغه اراده والا ته د لاس راغی ډیر مطلب ترجیح چې د هغه ورکم یا حیثیت چې د هغه ورکم صحیح سلو دا خبره ختم سلو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اكرم على الله من بعد ملائکته رواه ابن ماجه پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دا مؤمن چې دی دا د الله په دربار کې ډیر محترم دی تر بازو پرشتو من بعض ملائکته انسان مؤمن هغه انسان چې هغه مؤمن دی دا تر پرشتو تر بعضو پرشتو د الله په دربار کې محترم دی مکرم دی صحیح سلو معنا دا چې د علما فرمایي یو خاص انسانان دي یو عام انسانان دي یو خاص پرشتي دي بل عام پرشتي دي خاص انسانان چې دي هغه انبیا دي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سونه سزا غتر ادم علیه الصلاۃ والسلام وس خاص پرشتي چې دی هغه جبرئیل دی میکائیل دی اسرافیل دی اسرائیل دی بیا حاملین عرش دی چا کوم ملائکه د الله عرش پر خپل وژو باندې تکه کړی دی نیولې دی صحیح سلو اوس هغه خاص پرشتي سولې نو علما فرمایي چې دغه خاص انسانان چې کم دي لکه انبیا را واخله دا تر هغه پرشتوې مطلب درجه بالا ده چې د پیغمبر علی السلام درجه خود تر تمام کائنات بالا ده بلکې تر فرشتو بالا ده چې پاغه کې جبرائیل او میکائیل او اسرافیل او اسرائیل دی پاغه کې په عربو نه په کربو نه یو یو الله تر معلومه ده چې څو فرشتي تر هغه الله رب العزت افضل پیدا کړی دی پیغمبر علی السلام دغه سي انبیا را واخله ابراهیم علی السلام را واخله موسی علی السلام عیسی علی السلام یعقوب علی السلام یوسف علی السلام را واخله شس علیه السلام را واخله دا غسی مطلب نوح علی صلوات و سلام سليمان علی صلوات و سلام داوود علی صلوات و سلام را واخلا دا ټول تر دې تر دې پرشتو چې دی هغه افضل دي خاص پرشته خاص انسانان تر خاصو پرشتو چې سلو افضل سو الله رب العزت درجه چې د هغه ور کړی ده او عام انسانان عام مؤمنان انسانان نه په انسانانو کې عام مؤمنان چې دي هغه تر عام فرشتو چې دي هغه افضل دي لکه وز دا کرامن کاتبین زما او تاسو پر وژو باندې دا دوی فرشتي را سره دي بلکې علما فرمایي د هر انسان سره څلور څلور فرشتي چې دي هغه ور سره دي څلور فرشتي صحیح سلو هغه روایتو کې راځي او حدیث دی دا باران چې ووري باران د هر څاس کې سره علایده پرشته را روانې دا څاس کې راقصې هغه خپل ځای ته رسي بلکې دا ما او تا چې کوم ګوله کوو دا چې کله دا غنم مطلب لا نور رسیدلی نوش نسوي نور بل سوي دغه پرشته مقرره او پدې کې چې دا غنم د پلاني سړي د پاره خوراکي دا پرشته ور سره ول ول ول ول ول مطلب دا غنم شنه کېدل بیا لویدل بیا غټېدل بیا ریبل بیا داغه درم کول بیا هغه مطلب ترې شر سیستل بیا د هغه غنم صفا کول بیا غنم هغه چکی لر وړل بیا وړ کول په وړو کې بیا زنانی مطلب یا دکاندار راواخل پر چا قرض کړي پر چا قرض کړي چاته ور کړي چاته نور کړي بیا راځه تر کور کور لچرالو مطلب الته پاغه کچن کې پراته دی وړه بیا زنان راخلی بیا هغه تین کې کوي بیا اغږي بیا ډوډۍ پخې اوس نن یو ملما چې دی هغه په 15 لس کال په شل کال کې نن یو ملما کور راغلی دی هغه ملما چې کوم ګوله وکړل دا هغه اول ورځ الله ملائکه مقرره کړي وا چې دا ګوله د پلاني مؤمن ده غنم چا وکرل چا شنه کو چا غټ کو چا وریبل چا مطلب صفا کړو چا وړ کړو چا کرولاړو چا په خکړه ډوډۍ او د چا خلی لرولاړه دا پرشتي ور باندې مقرر دي دا غپ نه د چې بس دنیا د الله را واسطه ولا خوشی لکړل چې ارڅو کرڅ کوي یو سکند نه دی سکند عربه مې سند الله رب العزت د دنیا د هر هر نفس را واخله دا غس الله غافل نه دی لکه موږ چې شی جوړ کو بیا یې لکه موږ بس اوس کار مو په لاره دی په خپل روان دی یو بچی دی پیدا سول به څو ورځې څلوي شو چې کال یو نیم دوا درې مور بابا وساتي دغه باید یې لکه نه نه نه نه د هر سکند هر سکند دا ټول کائنات را واخله د الله په علم کې دی د الله په قدرت کې دی د الله په په په په په الله په خبر دی په دې ټول په هر هر ذره اوس دنیا مشرق مغرب شمال جنوب چیرې دی څونه ذرات دي او پر دې مځکه باندې څومره خاوري څومره یری څومره مطلب ریک څومره ډبرې څومره شګي دا هر هر شګه لکه ما ته چرواغ پر لاس دی ورته ګوره و انور شګي خو ما ته نه ویني دا یو شګه ما ته پر دې مطلب لاس باندې شه ورته ګورو الله رب العزت هر آن د هر هر شګي ته ما ته خو د شګي خالي ظاهر وینو دنه خو نه در معلومه الله په دننم دغه سي آگاه دي لکه مونږ ته چې پستر ګورته سیسو دا الله دی الله چې ما ته سر په سجده ورته سر په سجده کوه هغه دا معنا ده چې ته یا الله ته لایق ستا حق دی چې وتا ته به مر سجده کوه نو چې دومره عظیم رب دی بیا او بل چاته سجده جایز ده حتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما او ستا سجده نه ده جایز چې موږ ورته وکړو نو معلومه دا سوه چې د هر چا خپل حق دی د الله خپل حق دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل حق دی نو خبره مې دا درته کوله چې خاص انسانان چې هغه انبیا دي تر خاص فرشتو افضل دي عام انسانان مسلمانان چې کم دي دا تر عام فرشتو افضل دي مار کرامن کاتبین دي د هر څاڅکي سره جلا جلا مطلب پرشته ده د درخت د هر پانی سره جلا جلا پرشته ده صحیح سلو تر دغه پرشتو بیا عام مسلمانان چې کم دي عام مؤمنان په مسلمانانو کې په انسانانو کې عام مؤمنان چې دغه افضل دي علما فرمایي خلاصه پر دې ابو بکر صدیق را واخلا حضرت عمر فاروق را واخلا حضرت عثمان را واخلا یو لک څلور وزر صحابه کرام تبه درته عام فرشتو افضل دي تر عام اوس ما ستا پروژو چې کوم پرشتي دي تر دې ابو بکر صدیق افضل دی صحیح سلو او جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی تر هغه محمد رسول الله افضل دی الله درجه ور کړی دی اوس ما او تا چې کوم یو ما او تا به دا خبره نه کوو چې زه مؤمن یم مسلمان یم تر عام پرشتي زما درجه بالا ده علما دا شی ما او تا ته نه رالاټي چې دا توکه صحیح سلو ولی خاص انسانان انبیا دي تر خاص پرشتو درجه بالا سو عام انسانان مسلمانان چې دي بنسبت و انبیا او ته بنسبت و انبیا او ته ما ته ته نه بنسبت محمد رسول الله ته صحابه کرام دي نو هغه تر عام پرشتو چې دي هغه بالا سو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي هغه څوک المؤمن اکرم علی الله من بعض ملائکته مؤمن چې دی هغه تر بعضو پرشتو افضل راځي اوس نو خاص مؤمن دی عام مؤمن دی خاص تر جبرائیل افضل سوچ محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او عام مؤمن چې دی هغه ابوبکر صدیق دی تر عام پرشتو درجه چې دغه بالا ده موږ یو شی نو ما استاد راکو بیا په قبر کې معلومیږي د حشرګاه پر میدان معلومیږي کما او تا شجمن تیر کړی او الله تعالی رب العزت پرشتو ته جنت نور کوي و ما او تا ته جنت چې دی هغه و ما او تا ته به الله رب العزت جنت راکړي بیا پرشتي چې دي عاجزان زموږ په فکر خو نو پرشته چې د هغه ډیره اعلی ده لیکن عامه خبره داسې نه ده پرشته چې د عاجزانو هغه بدکاری نه کوي نسی کولای الله ساتلی ده د پیلر چې دی هغه اوس بدکاری کوي شراب چی قتل کوي غیبت کوي بهتان وای حسد او عناد کوي نه کوي او پرشتم دغه چې الله پیدا کړی ده په پرشته کې الله دا شی یې شی نه دی چې هغه دی بد وکي اوس ګوره علما فرمایي یو پرشته ده چې هغه د بدو تصور هم نشي کولای الله د بدو خلاص پیدا کړی ده یو شیطان دی چې هغه خالص بد دی د ښو تصور نشته ورسره یو انسان دی هغه په ځان کې د پرشتي صفت هم راوستلی سي د شیطان صفت هم راوستلی سي چې ښه شروع کې د پرشتي چمونه کوي چې بد شروع کې د شیطان چمونه کوي د دواړو صفاتونو پکې راځي نو لہذا په دنیا کې الله رب العزت و انسان ته غضب ور کړی دی شهوت ور کړی دی دا غره کوم مطلب شراب را واخله قتل را واخله بدکاری را واخله نور نور غلا جنگ جګړه دا ټول شان په انسان کې ست دغه باوجود د ځان بچاو کې نو تر پرشته بیا ځان چې دغه بالا کې کني عام طور خو دې موږ څونه ګناوي رس کیږي الله دې موږ ته ټول پرده وکړي دا خبروم ختم شو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله تربت يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين دا د مسلم شریف حدیث دی حضرت ابو هريره فرمایي زه ورځ پیغمبر علی السلام تر لاس ونیول چې ویني ولا ماته ویلې تا ته زه دروښه يم چې الله رب العزت دا دنیا څنګه پیدا کړه په کوم ورځ پیدا کړل چې شکل پیدا کړو چې شکل پیدا کړو الو وای پیغمبر علی صلوات و سلام ماته ویلي چې الله رب العزت خلق الله تربه یوم السبت الله رب العزت دغه خاور نه دم ځکه د الله د اپتې پر اوس پیدا کړ الله چې کله ګور داسې وخت وو اوس داسې وخت خو چې ما وتا نو د نن سسل کاله مخکې مرتي څوک نو وو داسې مځکه او اسمان هم دغه خبره ده چې وخت چې د یو شی نو بر دی یو شی نو الله رب العزت چې بیا کله د مخلوق د جوړېدو د آبادېدو اراده وکړله خاورې د هفتې په ورځ پیدا کړله مځکې د الله د هفتې په ورځ پیدا کړي وخلق فيها الجبال يوم الاحد غرونه چې کم دي د الله د اتوار په ورځ پیدا کړو وخلق الشجر يوم الاثنين او درخت را واخلا صحیح سو اوس د درخت سره خو نه اره چنګړتیا را واخلا د الله رب العزت د سموار په ورځ پیدا وخلق المکروه یوم الثلاثاء فرمای چې دغه غمون را واخلا مکروه شان را واخلا خراب شان را واخلا بیکار شان را واخلا د الله رب العزت منګل په ورځ پیدا کړی سه شنبه په ورځ پیدا کړی سه شنبه په ورځ هغه موږ څه ملګری واغه ول مولوی صاحب منګل پر ستا چټي نو لهدا ته بچیش کې ته موږ ته ډوډۍ کې په هغه ورځ موږ درځو موږ وستا مې معنی کیږي ته فارغه مالو په حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي غمونه ګرد الله د منګل پر ورځ پیدا کړی غمونه ټول الله د منګل په ورځ پیدا کړی د سې شنبه په ورځ دا معنا چې دام یو غم دی چې د تی په منګل پر ما باندې دی هغه خلاص سو خبره بیا نه وسوله نو د الله رسول فرمایي وای د وخلق المکروه مکروه شان خراب شان بیکار شان د الله رب العزت د منګل په ورځ پیدا کو سې شم به په ورځ وخلق النور یوم الاربعاء نور چې دی روشنی چې کوم ده د الله رب العزت د چهارشنبه په ورځ پیدا کړی دا الله رب العزت د چهارشنبه په ورځ پیدا کړی وبث فيها الدواب يوم الخميس د حیوانان را واخله د الله رب العزت د جمرات پر پیدا کړی دغه الله رب العزت پر دې مزکه باندې وخورول وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وآخر الساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل رواه مسلم آدم علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت د جمعې په ورځ د ماجګر لمانځه څخه ما بعد تر ماښامه پورې په دا مابین کې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ جمعه دا ټول شان سره را جمع سلو یو ځای سلو هغه دغه ورځ باندې پر دغه ټیم باندې دا جمعه بولی صحیح سلو یعنی معلومه تاسو عزیزان اوس ګوري خبره دا دی سړی بوای چې نو د الله رب العزت په دې مځکه باندې اخته وو یو ورځ ور باندې اخته او چې الله رب العزت د مزکه جوړوله پیدا کوله دا صرف علما فرمایي الله او ما ته دا راوښول چې هر کار به ته د حلم بردوباري د صبر مطابق چې دی هغه کوي صحیح سلو هر کار ډېر هغه په مزه مزه سره به کوي ماته بابا وای موټر چلای په مزه مزه دغه الله رب العزت دا شنچ پیدا کو دای ما او تا تر وشول اوس ګور الله رب العزت چې ما ما او تا پیدا سوي مش کښنی ما شومان کښنی بچانو چې چا یو ورځ می عمر او بیا دوی ورځ بیا درې بیا پنځه بیا کال بیا لس الله رب العزت دا سنوس پیدا کولای لکه آدم علی صلوات و سلام خو پیدا کړی ما او تا په ځوان ځواني پیدا کړی وای دا څه پیدا کړی وای لکه څلويش کاله د چا عمر په هغه ورځ الله پیدا کړی چې ما واست عمر څلويش کالو الله کولای سو ول الله رب العزت واره مطلب دا کښنه چې دی هغه د عادی په خېټه کې وو وو واره مطلب وبولې بیا وینه و بیا څه بیا غوښه بیا ډوکی بیا بل بل سې سلو نم میاشتې بعد الله رب العزت پیدا کړ کنه الله رب العزت خو د سیکنټ هغه نه عربي سي کې پغې وای سې کې ما او تا پیدا کولې سو الله رب العزت دا دنیا په داسې انداز کړ صحیح سلو بیا دا غره کم را واخل ما او تا خو په یو غړ په وبو باندې بای چوب سوي وای یا په یو غړ په نه په یو غړ بای چې ما او تا مړ سوي وای صحیح سلو نه نه دا ټول شان الله په ترتیب او ماوتا تک شیر شوول زما اوستا ګور ماوتا چې سفر کو لکه پرشتہ را واخله په یو ان کې در کومه ځای تر تر اسمانه رسیږي او ماوتا قدمونه اخلي یعنی معلومه دا سو چې الله رب العزت موږ ته دا خبره راوښوله چې ته به هر کار فکر کوي سوچ وکړي الله منزه دی پاک دی له فکر سره دا زما استاد لپاره دا خبره ده چې ته به حلم بردباری نرمي اساني په ډیر ښه انداز به ته هر هر قدم چې دی هغه اخلي د الله رب العزت موږ ته دا خبره راوښوله یعنی خاورې چې دی د مځکه چې د هغه د هفتې په ورځ پیدا سوله د هغسې مطلب غرونه چې دی هغه د اتوار په ورځ پیدا سولو دا درخت چې دی هغه الله رب العزت سوموار په ورځ دوشنبې په ورځ پیدا کړلې دا مکروشان بیکاره غمونه پریشانۍ د الله د منګل په ورځ پیدا کړو د سه شنبه په ورځ او نور روشنی چې دا غل رب العزت چهارشنبه په ورځ پیدا کړو دا غش مطلب د بود ورځ چې کوم بوله وبس فيها الدواب يوم الخميس حیوانان چې دغه الله پر دې مزه کو خورول دا د جمرات ورځ یعنی دغه چې موږ ته د جمعې شپه بولو شپه خو نو ورسته ورځ مخته یې سیسل وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعه آدم علیه السلام الله رب العزت د جمعې پر ورځ او هغه د ماجګر مانځه بعد علما فرمایي د جمعې ورځ د قبلې دوه ټیم دی هغه د ماجګر ستر ماښام په دې صحیح سلام اوس خو خبره ده سو عزیزانو چې الله دومره عظیم ذات دی الله دومره عظیم ذات دی اوس دغه الله پر ما ته حق لري کې نه لري چې ما ته سجده و الله ته الله پر ما ته حق لري کې نه لري چې ما ته قسم اخلو د الله د ذات واخلو د الله د صفات واخلو د بل چا وان ستا په سر د زما قسم یو ستا په ستا په په په پلانې پلانې پلانې شې د زما ما ولمن زما زما زما په لمن د ستا قسم یې صحیح سلو دا مور په پړونی قسم در کوم دا ټول شان حرام دي دا تعلق نه لري حق یو د الله دی صحیح سلو یعنی دا لانه د جایز چې څوک دا وایي زما د په نبی سره قسم زما د په محمد رسول الله سره قسم دا څوک نسی ویلی صحیح سلو حق دی و الله دی دغه الله دا دنیا پیدا کړې د اوس پر ګرد کائنات د جبرئیل امین علی السلام شونه چې تر ما او تا پر دې سړی وای چې دا خبره ما پیدا کړې یو سړی دی دا وای چې یاره دا رونا ما پیدا کړې د لمر ما پیدا کړې دی یو سړی دی دا وای چې هر غم ما پیدا کړې یو سړی دی دا وای چې ودرخت ما پیدا کړې نه داو الله پیدا کړی دا دعوام الله کړی دا نو حق هم د الله دی اوس قبر ته سجده مو ته نه کوو و ډبرې ته به سجده نه کوو و بت ته به سجده نه کوو د الله سره علاوه د هیڅ چا سره نه غواړو ها چې کم اسباب را شوولې د اسباب اختیارولې سو صحیح سلو خیر الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي الله تی مشته هغه ایمان هغه یقین را نصیب کی چې کوم الله او رسول فرمایلی دي الله دې هغه ایمانونه را نصیب کړي چې کم د صحابه کرامو د بزرګانو د اولیاو دي الله دې هغه ایمانونه را نصیب کړي چې د مرګ پر وخت الله را څخه وانخلي چې مرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول